دا باب د بیان کې ضرور شوی و د ډور شي د خدای پاک نه ډور او دا نه کې د عذاب د تصور نه د خدای پاک د جهالت نه تصور نه ژړو الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نبي سم چې کومه خبره ډیره په تکي سره کو بیا دې کدا قسم مخري قسم دې په ذات بونه چې مو نفس د په قبضه قدرت شدا به دا صح قسم و لو تعلمون ما اعلمو کتو سم معلوم او هغه شای چې مو ته معلوم ده د خای په غزو غذاب د خای په قهر او د خای په جرا چې مو ته سمره پاته لګیږي کتو سم معلوم له بقیتم کثیره توس په ډېر ژړل کنه ولادهکم قلیلا وخلوم به ډېر کام کړه خندو به در شوی نه وای کنه طبیعت مې خندو غوښتل نه کنه هغه نه حیبت په در باندې سویر و په زړه او په دماغ یې باندې کنه چې خندای مې بنه شو کنه ژړو نه به کنه فارغ نه وي ژړل مې به ډیره رول بخاری دا مطلب دا چې کتوس دا کنه ا د خیبک د عذاب کا انداز نه ته لګیږي کنه مو ته انداز لګیږي کنه ایګه عذاب ته قضا داستو کې چې سړی دا کنه ا خوشینا او د خندونه سړی د وبو سي کنه داسې عذاب د پرودګار وعن ام علاء الانصاريه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم ولا چې موتا پاتنه لګي ولا چې موتا پاتنه لګي تکید دې پره قسم مقرر کړو حالانکه زه د خیپ همبار یم د الله سره مکر او رابطه دو فرشتار سی خبروي ما خو بیا مو ته پته نشته ما یفل بی د هغه اس کنه چې مو سره به کیما کوي کوی مو ته پته نشته ولا بكم ولا هغه چې کیما مملا تو سره کو چې تو سره به خاله پخته مملا کو د پته مو ته نشته کنه چې مو سره به سکو تو سره به سکو راول بخاری سول دا پیدا کړي چې نبی سم په پیغمبر و او په قرآن پاک شیخ بلکې کنه خدای په کوتوی نه وکړه افر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر کنه الله پاک ته بخښلای نبی سم ته خدای خپل بخښش پاته خو وته دای قسم چې موته پاته لګیږي په قسم سره دا خبره کو وی چې دا به کړه دغه وخت نه مخشوي چې نبی سم خای په خبر کړه دا ان دا کنه قسم مخشه شو دا کنه هغه وخت چې نبی سم خبر شو دا چې خدای ته معافي ته تاسو مخشوي دي دا وخت وسته راغلی دوه او یا دا مطلب ده دی کنه لا ادري ما يفعل بي اذا انا تفسيرا كلا كروي مراد دو دا خو خيب دا تملي ما چې ذکر مخور یو زب خلا شو وای کنه هو تفسيرا کنه هغه نه تملي چې ولا به کنه مو به خلا خيب حاکم دې ته بیاي کیم جنات پر کوي کیم مرتبه به دي شاهي دي کنه پته مو ته نه لګیږي دا مراد بل پته خلا ګری چې لا په زب خلا یو مزه مخور یو او یا دا منه کنه چې دنیا په چارې شو شي کنه دریو کرو شي کنه دا پته مطلق چې سبب یې زمړ وکړ ژوندای به سبب ته مې کنه متبوي کړی به کنه پر پته مت نه لګیږي نه هر څه د پرودګار په لوسه دي هر څه په قبضه شي دي کنه اچا سره دا غنښت پته ته سره چې تجویز جوړ کو شاته سايد زور نه ضرر نه بچ کو کنه نقصان نه بچ کو به چې څه کزو نشي بچ کولا پاتې چاته نه لګېږي کنه هر شي د پرګای په لوشي دي کنه سایره به په ډور شي چې خای به سر سره کو کنه په خطر شي نه یاد شي وعن جابر رضي الله قال قال رسم ورزت علي النار موت ير پیش کای سو په خیب شي یا مکاشفات په ویشه باندې یعنی معراج مکابنه فرایت فی امر نبی اسرائیل د حشرات د مزکه نه چته کنه کړډی کې ټول کړم او ملکیر کې وخوري اته نه پر شولا په خپل خلق نو چولو حتی ما ته جوعا چې لوږه مړه شولا پس به ته وساوي چې ته پی مسته مسته به خوشلي وي کنه یا کنه بل بل سویرونه به کړی وي کنه په سزا ورکول چې په ټینګه تړلې دو کنه چې لوږه مړه شولا پر بیا دی وی په شپ سار باندې کنه ها کنه باندې دا هو قیمتي ډېر قیمتي مخلوق ته کنه ا په شپ سره باندې خدای په جهنم ته بتلا ورایت عمرو بن عامر الخزائی وعمرو بن عامر خزائی مې ولیدو قریشی دا یجر کسبه فی النار چې دا کله کلمه کړ په یش ګراوی کنه جان مې چې کله کلمه په یش ګراوی کلمه وتلی دي وکانه اول من سیب ثوایبا و دا اول اول بدبخت لای وکړ چې دا ثوایب ایجاد کړه ده بتونه په مکه شي بتون وي په عربي شي بتون وي دا بتونه ته وتل د شام نه عادي کچته بتون ولي درکنه آیا وتل لکه اې تشهید تشریح کړ کنه او دا کنه دا د زنوره ولا نظر کنه دا په کې بت په نوم دی دا په کې بت کنه دا رسمي نه علاج نه کنه دوی تر ول کنه اته ټول کنه عربي د مشکین کنه ګنا په د پسې ده وان زین بنت جحش حریر به ورشم دا ورشم به کنه حلول بی شرط به کنه حلول گنی او دا کنه گانه بجانه معذب او دا گانه بجانه علات چی دی کنه اسوزه ول علات دا به کنه حلول بی کنه فاچه دی گناه نشتا ولا ينزل اقوام الى جنب عالم يروح عليهم بصالحه لهم او به وري کنه کومینه او رخت غرشه یو صاحب دا ټوله تر شي ذکر کوم تا دا روي چې سنتا چې رشي شو د پچار دی کنه نو کای ګلې پچوي یا مې کنه چای په جوړي ابدا شو د به نو وړي یا به مستوي نو وړي کنه فیکون ال چې لینا غدن سبو روشا نن خو کنه مثلا کم دا شو دینه موتینه سبو روشا دا بل کنه بخل به پوښي چې رمې وکنه رمې به وکنه چاته به کنه مشته به سایره ورکوي خير زنا ته ویل شي و چې دا تصحیف ده و انما بالحا و زال معجبتين دا حا و زال کنه حظ دی چې ورشمه ته ویل شي نسال الحمدي و ابن اسير في هذا الحديث حمدي په تصریح کړی دو ابن اسير دا د غرائب الحديث کې توب ده په دې شریعه کې حدیث مشکلات منې پښوی ابن اسير شه نهايه ايه تصریح کړی دا حظ ده وفي كتاب الحمدي عن البخاري او په دې کې نه وچ وتون به کنه ول سره سول شي دا مطلب ده کنه دا وچ سره به تون دا سول شي په دنیا شه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول يبعث كل عبد على ما مات عليه کله کله دا څه کېدل شي پرودګار د خپل قدرت مظاهره دې پر چې کړه ځنه خلک خلاص کو لکه مشهوره کیسه ده چې په زلزلہ کې د پښې مریکا هغه په تر باندې بیا هغه یو هوټل شو کنه یو هغه هوټل لکه کدی کون وسو چې کنه چې دا یو تبلیغي هوټل و هغه هغه بچو و کنه و چې پاټه کې تبلیغي دا هغه بلکې چې ډمون به کنه دا سرینا زیره به نه پښه کړوي و دا پاټه پښه باندې چې دا به نه پښه کنه هغه بچو نه راکړ ټول بزرګ نه شو دا کنه دا څه کېدل شي وان جابر قال قسم يبعث كل عبد على ما مات عليه په تکیه به کنه هر انسان په یو حالت باندې چې په کوم حالت باندې مړی په باندې په تکیه یا الیاذ بالله کنه کسې په بده مړی لګیا و او بر شو کنه چې په تکیه یا په باندې لګیا به کنه او څه کنه کا پر منزل او نسو پر کنه تلوات باندې سو کنه مشوا ده کنه چې په تکیه په تلوات باندې سو پر منزل باندې به کنه تیور دی ریکارډ سره با کنه هغه بیا چېږي کنه راو مسلم نه دا مطلب چې ما خو پته لګیږي کنه ن چې مر پته وي به سای دې کنه حالت خو نشته لري کنه ولا تموتن الا وانتم مسلمون الفصل الثاني عن ابي هريره قال قاسم ما رايت مثل النار نا محاربها دنا محارب مولفنين دي رايتو دي پرا مولفنين دي يي پشان چې کنه هپ کو هغه تشین کړي مولفنين دي کوم دي يي پشان نا محارب چې کنه هبینا کو هغه تشین کړي یو سړی کنه چې یې ته روان وي دا خدا څه کنه سزو دی یو خدا څه ساش شي دا چې دا خو د برداشت وتل شي دا کنه ا دې نو ولا کنه ساي چې تشتی بنا به هیڅ څنګه کوم چې یې نه تشتی یې په سیدا یې ته روان کنه هغه کنه چې یې ته کنه خبینه کو روان یې ته ولې خبینه کو خپل ولا مثل جنت نام طالبها ولا مې کنه په شان د جنت چې خبینه کو کنه غوښتین کوي وای جنت او د خپل خبینه کو جناب ته نعمتونه خو دې نه دي چې سايکل یو سکند هغه پیل شي خو یې کچ زر ولګوا زر ولګوا کنه او دا رنګ جنان خدا څنګه دې ګنده کچ سايکل یو دې کس کپل شي کچ وادي کو څنګه ولګوا کنه ان خو تر پته شي کنه زر مې خو سوا وها نبی زر قال قال رسم اني ارى ما لا ترون نبی سم دوی چې زه هغه ویني چې تاسو هغه نه وینئ ملائکه ویني او دا رنګ د خمنه حالات ویني جهنم ویني کنه واسم مالت موضوع وغه چې تاسو نور وشته اتت سماو اسمور غچچای کو کنه غچېږي اته ایتو اتی ته دغه چولې ته ویل شي لکه کنه دا نو یې کاته چې جوړه شي کنه هغه څه ټټ غوندې وی کنه بیا پایښ باندې کنه غچچای کو خپل کنه وحکل انت ایتا او دا حق دو کنه چې دا غچچای کو د اسمون ځکه چې ولدي نفسي بيدي ما في عمود اربع اصابها نشته پس مور شي زوی دې کړه سلويره ګنه ګوتې یو نیو چې په زوی نشته الا ملک واد جبتو فرشته کړه پابند سند یې شي دو کنه نه دې بوج دې وجه را سقل دې وجه نه د سمون کړه کچای کو کنه ساجد الله سجده کوین کې دې فرشته الله پکته پر اسمره باندې پر سقل سجا پرته دي نه هغه فرشته کړه پر دې ته پسیدا پروت دي کنه بلې دام کنه خپل غپې لګر دي کنه ولا لو تعلمون ما علمو لذهبتم قليل ولا بقيتم كثيرا وما تللتم بالنساء الفرشات کتو سه ته خبره ته زه خبره کنه مې ته څه خوان نو خيسه دې کنه بي بيونه نه په دې بسترې شي کنه خپل به نمبر نمبر دوشي وای څه کنه کچېره کتو څه کې پاتو ولګي دا چې کې مو ته سمالیم دي کنه دا ټول خوندینه به در باندې یې بشي وانا خالد من سعودات او تو په زنګره ته وتلی وای ډګره ته وتلی وای تج ارون لا لا پته مې کنه شړل لای وای جزې مې به تکړه کنه قال ابو ذر بدر فرمای چې یا لیتنی كنت شجره تعذدو کاش کې چې زونه وای چې بیا کاټ کې دلا شوی کنه رب دلا شوی کنه چې بریدان خنو پیدا کنه سبب یې سب کتب خره کېږي رواه ملتر ابن ماجه وهان ابي هره کاله کاله رسم من خافا عدل جا كم ساعه د خيل ډريري جهنم نه ډريري کنه مطمئن نبي بکنه بغام نبي کنه هغه شپې ګرځي شپې وځي په تیرې شي کنه جماعت درمي عدل جا کنه هغه واش په کنه مزال کو ومن عدل جا بل حال مزرا وكم ساعه كه اول پر اول شو کنه مزل ته ورسو او چې کوم خیبې نه کو چې خو یې سپا شو څه غریب خپل خیبو کسبو ته وکړه فارا مرم الا ان سلعت لا خالت د خو په سامان چې هغه ډیر کنه ګرون دا قیمتي ده دا په سامان چې جنت ده الا ان سلعت لا جنت اے قیمت د دواره کتنا په لدی کې چې دواره کتنا په لوکې کنه یا چې ته یو میزو کې کنه اے قیمت ډیر کنه لوی قیمت په چا ده کنه اګه جنت حاصلو کې ده پره په سره په لګیاو و یې سره کوله چې د غلې کو هغه خلک شي والذین یؤتون ما اتو و اهل کو چې هغه کله ورسی هغه چارته چې کومه چار دی کو و حال دی چې زنه کنه ډریږي و ترسیږي دا هلک شي چې په د ګناه لګیاوي و ډریږي قال الله چې نه اخذ نو شي چې خلوب شي په ډېرې شي کنه یا کنه غلا کو په دې ډېرې کې چې په ګاډه لګي کنه فای پک مې ویني کنه چې فای پک مې سره سام ورکو هغه شي یا عبرت صدیق ولكن الذين يسمون دا د رشدونو شي کنه چې رشاد شي کنه او المدینه کو صدقه کو هم یې حقن دا ډېرې دي دا یې چې الله یې بل منو کنه چې کدار نه قبیله نشي رشاد مې ویلو کنه کرنا قبیله نشي کنه شاته چې شای ورکه کنه یو چار کنه سو ورکه او یو اتا یې اتی اکن اتیان دا مجرد دی اتا یې اتی اتیان منا کنه ورتلل یو چار کړل عائشه ورکه دا مجرد ولا کیراتو خستا ولذین یتون ما اتو آل کا چې ورسی هغه ته چې کیما چار کو کو او ډریش یا زکه دې دا منو خستا کنه او نبی صلی الله علیه وسلم ته چې آته یو تیدا کنه آ خلق چې هغه ور کوي هغه هیڅ کنه ور کوي او دې ډېرې دي کنه زکوتا ور کوي صدقه کو خو پر ډېرې دي وعن ابي بن كعب قال كان النبي صلى اذا ذهب ثلث الليل قام دريم احساس باب چې طرف النبي صلى بچک شو فقال يا ايها الناس چک شو درېدو اے خلقا اذكر الله اذكر الله الله پکې دويسته الله پکې جاءت الراجفه زلزلہ روغلا ته په ورادو په صبره پسې دو یو هغه ته درادو چې د مځکه به کنه شي به وران شي بل هغه ته چې بیا به ژوندي شي جال موت مرګ وغلو بما فيه اګه سره چې کوم سره په دې مار شي جال موت بما فيه وعن ابي سعيد قال خرج النبي سم لصلاه لم يسمته وتفرع الناس كانهم يكتشرون خلک ولې دل ګویا کې کنه دی لکه چې خندل سره اکتشار چې دا کنه جوړې چینګې وی کنه وګو جواب یې قال اما انکم لو اکثرتم ذکر هذه ملذات خبردار کته سه ډېر کوي دا یاد د هضم کوین کې د خوندې چې دا کنه خوندینه هضم کوي په ځال سره هضم په ځال سره هضم کوي دا یو هکه چې بالکل کنه ویل وی کنه شو ویل وی کنه چورې چورې کې کنه ټاک کې کې ته هضم ته ویل شي کنه کته ته کوي دوی کنه ذکر هضم ذات تو سه ډېر کوي یاد دې هغه شي کنه چا چت پت کوین کنه دې خوندې بیا لا شالکم تو سه مشغول کړی وای عم ارا دې حالت نه چې زوینه د حندو به تو سه نه کبا الموت چې هغه مار ده کنه که چا ته مرګ در پړو وایي که نه او دا به ډېر دوره به د خندو مې به نه کړه فاکثر ذکر هاذم لذات د هاذم لذات یې کنه یاد ډېر کې سا مرګ ډېر دې پر لکوي سا کنه فانه لم یات القبر یومن په قبر باندې چېته د سورې نرسي الا تکلم مگر قبر راغېږي یا په زبانه کار سره راغېږي خمیس زور وي نه کنه او یا د منه په زبانه حال سره کنه د قبر حالات خدا سي کنه لکه چې دوته بیان پښه کړي فیقول انا بیت الغربته زه می سپرتیه ولا کنه ټای کنه دوته به د مرګري نیوي دوته به د کنه خپل ور نیوي دوته به کنه خپل ودن وی سره چې ته نه تا کیا کړی دی یا نه ته وګړوي کنه وانا بیت الوحده ته زه ته نه هی ولا کړی ګوشه به پښه پرته وانا بیت تراب زه ته کنه خو ولا کړی کنه به کلام ته چې یار سره کته شپ ته تو خس پینځی را شوله هغه سره ته شتونی کنه به سم کنه په ساده شکل آیو ته چې تو خس پینځی را شوله قال شیبت من سورته هود سورته هود چې پینځی را کړ واحواتها وذكر امثال دغه چې کوم سورتینه دي کنه اې کنه پینځی را کړ په سورته هود څخه کنه د تیر امت کنه واقعات ذکر دي کنه هود علی السلام د صالح السلام شعر څخه کنه د سپکه غړو کې د ګنې نه کنه ګنې نه سپک ما غنه ګنې نه معمولی ما غنه حقيري ما غنه فإن لها من الله طالبا ځکه چې دغه ذنب د الله طرف نه مو کنه وسین کښتا خای په پښتره کو د هاري ګنې چې دا دی ویل کړی وهانا ببردان ابن موسى قال قال لي عبد الله بن عمر ابي بردان ابن موسى ابي موسى شريف بچاي دا چې موت عبد الله بن عمر ویل هل ته دې ما قال ابي لا بك تو ته پاتې سا چې مو به بجې تو به بجې ته سوي یو مسا شریتا قال قلت لا مت چې مو ته پاتې سا چې سې سره بلی قال فان ابي قال يا بك مو پلو تو پلو ته ویلی يا ابو موسى هل يسرك ان اسلامنا ما رسم وهجرتنا ما هو وجهادنا ما هو وعملنا كله ما هو باردالنا دا خبره تو خوشاوي کنه چې مې د اسلام د بسر چر وړه ده او د مې شریعتینه د سره او د مې جهادینه د سره او د مې ټول اعمال کنه چې د سره کې مدینه مې سره کړی دي بردار نه دا مې د پر سر کرور یې شوی په دې باندې مشته کنه لا په کاجرو کو چې نبی سم کنه په مدرسې ایمان درلو به د سره جهادینه او کل د سره مدینه او کنه وان كل عمل عمل بعده وهر عمل چې دنه ورسې کړی دي ولکه جاهد نه بعد رسم نبی سم بعد می جهادی نه کړی دی وسجنا المدینه می کړی دی وسمنا وعملنا خیر کثیره ډیر نیک اعمال می کړی دی واسلم علی دین بشر کثیره مش په لور باندې ډیر حق مسلمان شوی دی کنه وانا لنرجو ذلک ان ټول ته مستر کې دی کنه قال ابي امو په لور ته ویل چې ته خو به داخل وې کنه ته خو نه په خونه کنه نه په ورته رې کنه زه خو په ورته رې کنه په دې باندې ولكن انا والذي نفس عمر بيده لوددت ان ذلك بردلنا زه خو دا خبره شو چې هغه مو پر کرور شي او ان كل شيء عمل بعده نجول من كفافا راسا بسنه ولم يسم بعد ما تسكر دي كنا نيك مال كنا هغه نه په ولا غوړو شو کنه خو چې ستا په مونږ وی کنه سر په سر په خپل شو فقوتو چې مو ته ویل ابي بردا وی کنه ان اباک ولا کان خیر من ابي اته پلورې مو پلورې چې ډېر بهتره وکنه او ډېر پیدلو کنه هغه ډېر بهتر و پاپ نه کنه خوف او غلبا خوف ډېر په تری دا کنه او روب ډېر په تری دا خای په کنه هیبت ډېر په تری دا وهان ابي هره کار کار رسم امرني ربي بيتسن مو ته رب دې سکن دې نه مالدار نه جوړوي کنه چې کروپتی شي او نه سای کنه رد زون نشته ته ور کوي کنه په دا میون نشه یا دا معنی چې کا فقیری دی وی کا غنا دی کنه په دوه شي اعتبار کا چې کا فقیری دی بیا ډېر زون نه بخیل ما جوړاوي چې خو هر شي کنه چې سوته وي کنه چې نشتی دو غریبی دو او ما نشتی اسراف پښه ده کنه درنګ که غنا وي کنه داس ما چې زو کنه غنی وي دونی کنه نه بخل ما کا او اسراف ما پشه کنه چا شي لګوي کنه چې ما بخل کا او ما کنه اسراف کا پشه پار شي کنه ځل چلاوه او بل ان اسلام من کتاونی چې خپل ګرات په لږه کې سره چې فکر کټ کوي کنه و اوتی من حرمانی او زه ور کوم هغه چاته چې سک مو مخرم کوي مو تنرو کوي کنه دا مت امر شو ده و عفو عمن ظلمنی و زه معفو کوي هغه چاته چې سک مو سره ظلم کوي وان يكوني سمتي فقرا ولم يغل ولد كان هذا فقر وي دي پرديار په قدرت شي کنه سوچ ته وي فقنا هذا مغل ولد كان فقر وي سوچ ته وي دلا په قدرت شي ولد کی ذکر او مو ژغه دوه کنه هغه ذکر چې ژغه به کنه دلا په یولید ژغه د خو په خبره ژغه کنه ونظری عبرتن او مو نظر کنه عبرت وي چې کنه سای ګورو کنه دا رسول کې ورسې دي کنه صحیح ستا من خوري وجي کنه د خالص حصے د مخته ورسې دي الا حرم ولا ولا النار مگر الله په کوي دا کا په جان باندې په ير باندې کنه حرام کو چې د خای دې بیره په وخت باندې شي چې تر وګړي وي